نن د دوشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه اته دېرشم هجري قمري کال د جمادی الثانیه اتمه چې د دوه زره اوولسم میلادي کال د مارچ له شپږمې نېټې سره برابره ده. په خبرونو کې اورئ چې د قندهار په نېش کې مجاهدینو لس پوستې فتح کړي، نولس تنه ګوډاګیانې وژلي، پنځه ویشت تنه نور یې ژوندي نیولي دي. همداراز دوولس تنه پولیس له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره تسلیم شوي دي. د هرات په رباط سنګي کې پر یوه امنیتي پوسته د برید له امله څوارلسو تنو ګوډاګیو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د فرات د فرارود په جګړه کې دوه ټانګونه ویجاړ شول، شپږ تنه ګوډاګیان یې ووژل شول او نور یې د جګړې له ډګره وتښتېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د قندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې مجاهدینو لس پوستې فتح کړې، نولس تنه ګوډاګیانې وژلې، پنځه ویشت تنه ژوندي نیول شوي دي، دوه رینجر او یوه شوبله او ګڼ شمېر نور مهمات په غنیمت نیول شوي دي. د عمري عملیاتو په ګړندي بهیر کې تېره شپه لس بجې د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو د یادې ولسوالۍ د مرکز پر امنیتي پوستو له درو طرفونو، دهراوت تنګي، کوتل فاج او دره نور څخه وسلهوال بریدونه پیل کړل. په بریدونو کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل کېږي، تر اوسه لا دوام لري. تر دې مهاله د دښمن لس پوستې په بشپړه توګه فتح شوې، نولس تنه ګوډاګیان وژل شوي او د مهمو قومندانانو په شمول پنځه ویشت تنه یې ژوندي نیول شوي، د وژل شویو ګوډاګیانو جسدونه یې اوس هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. په دې سربېره له دښمن څخه دوه رادې رینجر موټر، یوه شوبله، شل میله سپکه او درنه وسله او ګڼ شمېر مهمات په غنیمت نیول شوي دي. او مهمات هم مجاهدینو ته راوړي دي. د بادغیس ولایت په مرغاب ولسوالۍ کې تېره شپه دوولس بجې د عمري عملیاتو په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ اړوند د جویکار په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر پوسته وسله وال برید وشو. په برید کې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، پوره څلور ساعته یې دوام درلود. د دې برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه، په کې مېشت نهه تنه ګوډاګیان ژوبل شول او درې نور ځای پر ځای ووژل شول. د هرات ولایت په رباط سنګي ولسوالۍ کې بېګا شپه یوه بجه د یکه توت په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر پوسته وسله وال برید وشو. په برید کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو، د شپې تر شل باندې درو بجو یې دوام درلود چې په پایله کې پوسته ویجاړه شوه، دوولس تنه ګوډاګیان پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول، خو مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. د بغلان ولایت له مرکزي بغلان ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې په جوکنه سیمه کې د دښمن درې تعرضي بریدونه په شا تمبول شوي دي. خبر وايي دښمن د بیس د محاصرې ماتولو په موخه درې ځلې تعرضي بریدونه وکړل چې له سخت مقاومت سره مخ شو. په نښته کې شپږ تنه عسکر ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د بلخ ولایت د شورتپې ولسوالۍ په دایره قباتر سیمه کې بیا پر اربکیانو چاودنه شوې ده. تېره ورځ ماښام شپږ بجې چاودنه رامنځته شوه چې څلور تنه یې ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. چاودنې د اربکیانو دوه موټر سایکل هم تخریب کړي دي. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د نورخېل او جوی ترکې سیمه په بشپړه توګه د دښمن له وجوده تصفیه شوه. مجاهدینو ماپښین دوه بجې په یادو سیمو کې د دښمن په مراکزو بریدونه پیل کړل چې د ماښام تر شپږو بجو یې دوام وکړ او په نتیجه کې دواړې ساحې په مکمل ډول د مجاهدینو لاس ته ورغلې. په دې جګړه کې د سرحدي پولیسو قومندان بسم الله، دوه د مزدوري اردو عسکر او دوه د نظم عامه عسکر ووژل شول، یوولس تنه پولیس د قومندان رحمت الله په ګډون ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې د قومندان بسم الله جسد تر اوسه پورې په سیمه کې پاتې دی. مجاهدینو د دښمن ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم په غنیمت نیولي دي. د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې پرون غرمه دوولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د دېمه زنګ په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر شوبله د یوه ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه چې له امله یې شوبله ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د فاریاب ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې بیا بېګاه شپه یوه بجه د ګزلیک په سیمه کې د ګوډاګیو اربکیانو پر پوسته وسله وال برید وشو. د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح او پکې میشت درې تنه ګوډاګیان ووژل شول، دوه تنه یې په ټپي حالت کې ژوندي ونیول شول. دغه راز له دښمن څخه یو پیکا ماشیندار، یو راکټ، درې کلاشنکوپونه، یو آس او ګڼ مهمات په غنیمت ونیول شول، خو مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. د هلمند ولایت له ګرشک ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېر ماښام اته بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د پارچاو په سیمه کې دوه تنه عسکر چې د خپلې پوستې په ټاور کې پیره کوله د لیزر په مټ وویشتل شول. په پېښه کې یو تن عسکر ووژل شو او یو بل ټپي شو. د همدې ولایت په نهر سراج کې بیا تېره شپه دوه بجې د وزیرو په مانده کې د ګوډاګیو عسکرو پر شوبله د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ چاودنه وشوه. چاودنې شوبله ویجاړه کړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته او تېره شپه لس بجې د بغلان ولایت په پل خمري ولسوالۍ کې پر عسکرو برید وسو. پر عسکرو د قرغام په سړک په داسې حال کې برید وسو چې دوی په پلې ګزمه بوختو. د برید په مهال یو تن عسکر ووژل سو او دوه نور ټپیان سول. دغه راز له نوموړې ولسوالۍ څخه یو بل خبر وایي چې په شمشیر سیمه کې په یوه پوسته کې دننه چاودنې درې تنه عسکر وژلي دي. مجاهدین وايي دغه پوسته چې د عنایت په پوسته یادېږي، تېره شپه پکې مجاهدینو له یو خاص تکتیک څخه په کار اخیستلو مین ځای پر ځای کړی و او تېره ورځ مازدیګر یې انفجار ورکړ. چاودنې یې پنځه عسکر نور ټپیان کړل او ودانۍ یې هم پوره زیانمنه کړه. د قندهار ولایت له بولدک ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې غرمه دوولس بجې د یادې ولسوالۍ د مرکز اړوند په ګنج کې د سرایدارۍ یو ګوډاګۍ قومندان د یو غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای وژلی دی. له برید وروسته مجاهدین روغ رمټ خپلو مرکزونو ته راورسېدل. او د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ اړوند د غوچاقو په سیمه کې غرمه یولس بجې د پوستې یو قومندان خوانین د تلسکوپ په مټ ووژل شو او یو ساتونکی یې ټپي شو. د کندوز ولایت مجاهدین وایي چې د دې ولایت مرکز ته نږدې په زاخیلو سیمه کې د یو اربکي قومندان شریف پر پوسته برید کړی او فتح کړې ده. په پوسته تېره شپه ناوخته برید پیل شو چې له لږ مقاومت وروسته په بشپړه توګه فتح شوه. په برید کې اووه تنه اربکیان ووژل شول، یو پیکا، یو راکټ، شپږ کلاشینکوبونه او ګڼ شمېر نور مهمات په غنیمت ونیول شول. د فراه ولایت له فراه رود ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ، هغه جګړه چې پرون سهار نهه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د عبدالله خېلو، تودنګ او سپنځو په سیمو کې د ګوډاګیانو له عملیاتي قوې سره پیل شوې وه، پرون مازدیګر د دښمن په تلفاتو او تېښته سره پای ته ورسېده. د لومړنیو معلوماتو له مخې، په دې جګړه کې دوه ټانګونه ویجاړ شوي، شپږ تنه ګوډاګیان وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. پاتې نور یې په تېښته تللي دي، خو په جګړه کې دوه تنه مجاهدین هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای د شریعت ږغ راډیو.